د اسلام مظاهر د اسلام نښې د اسلام آثار تاند او تازه وساتي زموږ ډېرې خویندې قرآن کریم لولي او تلاوت یې کوي ولې له بده مرغه نه پوهیږي چې دا قرآن دوی ته څه پیغام لري قرآن دوی ته څه وایي او له دوی نه څه غواړي له یوې خوا داسې آیتونه چې بې حیایي بې حجابي او نورې ناوړې کړنې حراموي لولي او له بلې خوا د هماغو حرامو اعمالو مرتکب کیږي ځکه نه پوهیږي چې قرآن موږ ته څه وایي نو په دې اساس زموږ مسلمانانې خویندې باید پوه شي چې د قرآن د تلاوت موخه او هدف دا دی چې د هغه په لارښوونو عمل وشي او دا لارښوونې په خپل عملي ژوند کې تطبیق کړي او د خپلو اولادونو لپاره نمونه شي تر څو هغوی په خپل مخ کې د اسلام یوه نښه او د اسلام ژوندۍ نمونه وګوري په هغې پسې اقتدا وکړي د توحید پیغام یې غوږونو ته ورسیږي اسلام یې په زړه کې نقش جوړ کړي او د هغې په رڼا کې خپل ژوند جوړ کړي د عبادت په اصلي مقصد پوه او په دې توګه په یو خوځنده او متحرکه اسلامي ټولنه کې ژوند وکړي همدارنګه باید زموږ مسلمانانې خویندې د کور په نارینه و باندې دیني اغیزې پریږدي زموږ مسلمانانې خویندې باید د کور په نارینه و باندې اسلامي او دیني اغیزې پریږدي د یو مسلمانې خور له دندو نه یوه دا ده چې د کور نارینه په دیني چارو کې تر خپل اثر لاندې راولي خپل پلار خپل مور خپل خاوند خپل اولادونه د اسلام لور ته دعوت کړي او له هغو سره په خپل اجتماعي او په خپل فردي ژوند کې د اسلام په پیاده کولو کې مرسته وکړي خو نن ورځ زموږ خویندې له بده مرغه غافلې دي نه پوهیږم زموږ خویندو دا خبره له کوم ځایه اورېدلې ده چې ښځه په سړي باندې اغیزه نشي کولی ولې نشي حال دا چې که ښځه وغواړي په ډیره آسانی سره کولی شي په سړي خپله دیني اغیزه پریږدي که زموږ خویندې وغواړي او ووایي چې موږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه سیرت خوښوو او د بوش او د نورو فاسدو څیره او سیرت نه خوښوو نو په ډیره کمه موده کې به وګورئ چې زموږ ځوانان او سړي به په خپلو شکلونو کې تغییر راولي خپلو څیرو ته به تغییر ورکړي او خپل ځانونه به په اسلامي شریعت او محمدي سیرت برابر کړي خو زموږ خویندې دا ورته نه وایي چې څومره خاوندان په غلطو باندې اخته یي زمونږ خویندې لا هم د هغو مخې نه نیسي که زمونږ یو مسلمانه خور غواړي او دا ووایي چې زه غربي کلتور او د غرب ژوند د غرب رواجونه نه غواړم او نه خوښوم او د دې پر ځای اسلامي کلتور اسلامي ژوند خوښوم هغه اسلامي ژوند چې په هغه کې روژه ده په هغه کې لمونځ دی په هغه کې د الله نه ویره ده نو زموږ ځوانان به ډیر ژر خپل ژوند او د خپل څیرې ته تغییر ورکړي او د اسلام په واقعي سیرت به ځانونه ښایسته کړي که زمونږ یوه مسلمانه خور خپل خاوند ته دا ووایي چې زه په هغه کور کې چې حرام مال لري او په حرامو ښایسته شوی وي نه اوسیږم او هغه عیش او عشرت چې په رشوت او په حرامو لاسته راځي هغه نه خوښوم بلکې هغه ژوند چې له حلالو لاسته راغلی وي که یوې زړې خیمې لاندې یوه مړۍ اوچه ډوډۍ هم وي زه هغه خوښوم نو تاسو شاهد اوسئ چې په داسې شکل به د ټولنې د ډیرو رایجو مفاسدو او حرامخوریو مخه ونیول شي خو زموږ خویندو کله دا اقدام هم نه دی کړی همدارنګه هغه مسلمانې خویندې چې اسلام د خپل ژوند هړړخیز نظام بولي او د خپلې ټولنې د اصلاح په لاره کې قدمونه ږدي له ټولو لومړی کولی شي خپل کور خپلوان او اقارب له مختلفو هلاکتونو ځنې وژغوري او هغوی ته د زړه او نوي جاهلیت له منګولو او هغوی ته د زاړه او نوي جاهلیت له منګولو نجات ورکړي هو خورې ستا دنده ده چې په نرمه ژبه په خوږه لهجه خپل خپلوان او دوستان د هغوی له کمیو او د هغوی د تقصیراتو نه خبر کړې اسلامي احکام هغوی ته وښیې او هغوی له اسلامي او دیني چوکات سره آشنا کړې خپله هم باید یوه نمونه اوسې تر څو هغوی له تا ځنې پیروي وکړي او تا د اسلام د یوې ریښتینې نمونې په ډول وپیژني او ته په دې ایمان ولره که دغه کار وکړې نو زموږ ټولنه به ډیر زر د اصلاح او نیکی په لور روانه شي نو خویندو غافلانه ژوند مه کوئ اصلا د یو مسلمان مور او خور په صفت چې تاسو ژوند کوئ د هغه ارزښت وپیژنئ هغه مسئولیتونه چې تاسو ته په دې لاره کې راجع دي تاسو د هغو نه ځان خبر کړئ همدارنګه مسلمانانو خویندو په ناوړه لار مه ځئ نو ګرانې خورې که تا اسلام په رښتیا منلی وي نو ته د یوې واضحې او روښانه پوښتنې سره مخ کیږې چې باید هغې ته ځواب ووایي او د هغې په اړه فیصله وکړي هغه پوښتنه دا ده چې آیا ته د اسلام نه په سرغړونه او د جاهلیت په پیروي کې له سړیو سره همکاري کوې او که نه زه پوهیږم که تا اسلام په صحیح ډول پیژندلی وي حتما به ستا ځواب منفي وي او به وایې نه چې هیڅکله د اسلام نه په سرغړونه او د جاهلیت نه په پیروي کې له سړیو سره زه همکاري نه کوم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی ځکه ته نه غواړې چې خپل آخرت د بل چا لپاره برباد کړي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی بدترین انسان د آخرت په ورځ هغه دی چې خپل آخرت د بل چا لپاره برباد کړي نو آیا د بل چا لپاره د خپل آخرت بربادوي نو په دې لحاظ سره د نورو د ښایست لپاره خپل آخرت مه بربادوه او خپل ځان د نورو لپاره په هلاکت کې مه اچوه او هیڅکله همدې ته مه آماده کیږه د یو مسلمانې ښځې په صفت د خپلې کورنۍ ټولو غړو ته اعلان وکړه چې زه نشم کولای د اسلام نه مخالفو کارونو کې ستاسو همکاره شم له اسلامي احکامو او حدودو نه تیری نشم زغملی او دا نشم کولای چې د نورو لپاره خپل آخرت برباد کړم همدارنګه مسلمانې خورې د اسلام په پیروي کې د خپلو خپلوانو سره همکاره اوسه هغوی سره مرسته کوه که ستا خپلوان او ستا دوستان د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیروي ته ترجیح او غوروالی ورکوي په دې اړوند له هغوی سره مرسته کوه او د ربړونو او مشقتونو په صورت کې هغوی ته ډاډ ورکوه او د هغوی د ایمان د لا ښې تقویې هڅه کوه هغوی ته توصیه کوه هغه څوک چې غواړي خپل ژوند د اسلام له اصولو او حدودو سره برابر تیر کړي هیڅکله نه آماده کیږي چې د مال د ګټلو لپاره حرامو ته مخه کړي هغه سړی حرام خوري نه خوښوي او هغه مال یې چې له حلالو لاسته راوړی وي په حرامو نه مصرفوي نو له دې وجې نه یوه مسلمانه ښځه باید په کمو حلالو باندې قناعت وکړي خپل پلار د خپل ورور او د خپل خاوند دې ته اړ نه کړي چې د دنیوي لذت لپاره د نامشروع لارو نه مال لاسته راوړي بلکې د خپل کورنۍ نارینه د خپل اغیز لاندې راولي لا هم هغوی ته اسلامي او دیني توصیه وکړي کله چې داسې خلک د حق په پیروي کې وي او د حق په پلوي کې د باطل سره مبارزه کوي شاید له ډیرو ربړونو او مشقتونو سره مخ شي چې یو مسلمانه میرمن باید د داسې خاوندانو سره د داسې تکالیفو په زغملو کې مرسته وکړي او هغوی دې ته وهڅوي چې همدا د کامیابی لاره ده او د هغوی د اطمینان او آرام سبب شي او که موږ لا هم په فحشاو اخته یو نو په کورنۍ کې چې نور وګړي دي هغوی به زموږ نه څه ګیله وکړي تاسو د خدیجة الکبرا ژوند مطالعه کړئ د عایشې رضی الله عنها ژوند مطالعه کړئ د فاطمة زهرا ژوند مطالعه کړئ چې هغو ژوند څنګه تیر کړی په کمو حلالو باندې قناعت وکړئ د دنیا زینت ته ترجیح مه ورکوئ د آخرت ښایست ته ترجیح ورکړئ تر څو چې الله رب العزت ستاسو دنیوي او اخروي ژوند ښایسته وګرځوي په دې هیله نو قدرمنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو